وليس فصل وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة فصلان جمع د فصيل جینګه ته ویل شي دی شي بچی تا چې په کول نه کامی بنت محاز نه وړي کوي فصلان فصیل جمع دو عجاجیل د عجول جمع دو سخی ته ویل شي سخای سخی کټای د غوی ولا والحملان او په وری وری شي صدقتون په دې شه زکوت نشته ده چې کول نه عمر کمی اگر کا ډیره د مووی سره کنه په دې شه زکوت نشته هند به خنیفه امام ابو حنیفه صاحب په نړبندې په دې مسله په صورت باندې سوال دا چې دا به کنه دا غنه فی کوی څه دې پر چې په جنګ شه زکوت نشته په صحیح شه زکوت نشته په وری شه زکوت نشته نفي هو ته پچار وي چې اثبات متصور وي زکوت هو چې پښه متصور هو وایي په جنګ شي یا په صحیح شو ته بیا نفي کړله په دې شو زکوت متصور نه ده زکوت کې دایل شي پښه بیا نفي تصور راته ځکه چې زکوت دې پر حولانه حول شرط کول تر ور په منشاتی چې کول به په ترېږي په نصاب باندې وته به په شکه دای شي خو شریعت وی چې نه زکوت نشته په شی مثلا دا صورت چې کنه یو سړی سره پنځه وشت یې شوی غټه غټه یې شوی بلور به وي پاش خو زکوت ستا کول په تیرېږي کول په روان ده چې شپږ میاشتې ته ټولې بلور به وي چې شپږ میاشتې ته درې ده دا غونډې نن ګښولې هر یو بچای یې ولو اس پنځه ویشت نه دي اس پنځه دي سره پنځه ویشت یې دي او د پنځه ویشت یې کنه بچی دي هغه یې شم لري شو غونډه سټه شو کنه او دا بچونی پوت دي چې شپږ میاشتې پیرا کېدلې دا غسرت ته چې دا کول په تیر شو کنه نیم کولې په غم باندې تر شو دا نیم کول کنه په دې بلار تیر شو په دې شي بیا زکوت پیوي کنه به یې پښه دعا جینګه او د کوت په شان متصور کېدای شي ځکه چې که نه شپې دې مې څه خو یې ماتې شوندې وي غوټه غوټه وي یا داسې میوژې پر سکا څلوېښت میوژې وي غونډې بلور به دي چې په نیم کول په تېرو څلې پنځه میاشتې ټولې ننګې شولې ما دې مړې شوې بچون یې پوتې شول اباکي کول چې ورپې راشه د بچون نه به زکوت یې ستل شي او که نه وي چې نه زکوت نشه پشه یا دغه صورت چې تو سره کنه یې شو خو وې دې سره پنځه وی شیشې سره یا څلور سو زیم وی سره یا دیش کنه وې دې سره څلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې او میاشتې په تیر شو زه خود پر روان و چې دا دې نه سټ شو کنه او تو ته چا ا دې په ځای باندې نه راکنه زناور دې ته هبا کړ خو هغه وړې وړې جنګې وې اچا دیر کړل امان دې نه پېدو خو چا دیر کړې کنه یا په میرسې ته پوتې شولې یا کنه چا دې ته هبا کړل دا باقي دوی درې میاشتې کنه په دې جنګې په دې سخی ورتیر شو زکوت په دینه وبوسه کنه چې نه زکوت په دې شنشت ده دا یې سرت ده امام سې چې په زکوت نشته الا ان يكون معك بار مگر دا چې دې سره مشرون وي دا په مناقض دي کنه په کول نه په دې به کول مې نه تروي اته به دبار نه ور کوي وچن دا مطلب چې اته به دبار نه ور کوي کول خو په تیر شو اسم شرون جوړ شو کنه هو ليس في صدق نو مرسته ده کانشتا دا کول به کنه په دې کې نصاب باندې مناقض نشمه چې په نصاب باندې کول مناقض شو نصاب نه جوړ شو اس په نو کول په تیر جی کنه چې عمر یې ستر شو نو کول چې په تیر شو ته به زکوت پرسي ليس في الفصلان والعججل والحملان صدقه عند ابي حنيفه الامر الا يكون مكارم مگر وته چې مشرون به سراوي وهذا اخر اقواله ودا اخري اخري قول دا پدري اقوال امام حنیفه صاحب شه وهو قول محمد ودا د محمد صاحب قول دا چې یو مشر به سراوي به د کوت صاحب شه مثلا سلیر وی جنگ دی او یوا کنه یشا به سرادو مشر یشا به سرادو کول په تیر شو زکوت پر زکوت پر ولو کنه دا مشر به په زکوت سره کوي هغه به بنت محاذ یا یو کام سره ویشت وری دی سره یو په شمیش دو کنه کول په تیر شو میش په کوته شویر کوي درنګ په هوې مو شي کنه یو کام دیش دی خو یو کنه په شغواش تا په شي کنه بیا په زکوت صاحب په شي مشه په کوته شویر کوي وکانه یقول اولا و امام محیفا صاحب چې ویل فرمیلی اول اول چې لا یجبو فیها ما یجبو فی المسان يجب فيها ما يجب في المسان واجب ګرځي کنه په دې مشر په دې کښه شي هغه چې کوم په دې مشر شي واجب ګرځي مثلا دلته مشر کنه مشر مراد مسن نه جمدو مسنا اما نو مراد چې په شي تر شي مسنا معنا دې وشي چې څنګه مشر دا معنا چې کوم په مشر واجب ګرځي په دې شي واجب ګرځي په پنځه ویشتې مشر په پنځه ویشتې شي بنت محاذ هیڅ کله چې پنځوشتي جنګي په دې شي کنه په دې شای یو دا یو بنت محاذ دا پشه یا کنه په سرویشته یو زم یې شي کنه او زم یې جوا په سرویشته ورې شا کنه یو شتا پشه وهو قول زفر ومالك رحم الله دائما زفر صاحب قول ده ومالك صاحب ده مذهب ده ثم رجع اذن بعد امام حنيفه صاحب رجوع وکړه وقال فيها واحد منها او ویلې که چې په دې شي یو دا خو یې دی نه ده مشر به نه وي پښې شته خو په دې ورې شي یا په جینګ شي کنه خو دا جینګ به وبوسې مشر به نه وبوسې اخري که ودا چې سان شته پښې نه پښې کشر تا نه پښې مشر تا دویم که ودا چې مظفر صاحب مذهب نه جوړ کړه کنه چې په پیدي وشته جینګ شي یو کنه بنت محاز دو پښې بنت محاز به تر وړه ابه وبوسې په سرویشت یې ورې شي ورغیم یې شي که نه چې کول په تېر شي یوه میاشت به وبوسي د کوی که نه کولی نه یې ولا اذن بعد بیا رجوع کړه او وی ورکا چې نه په پنځه وشته جنګ شي کنه یو د ها جنګ به وبوسه په سلويشته وی شي به دغه نه یو راي ورکوي کنه درنګ په سلويشته په دیشه طبيعه شي به کنه طبيعه غادي سخيدي سوړ وړ کنه دغه یو صاحب نه بوسه هو قول ابي سفر رحمه الله وشب دا قول ابي سفر صاحب ده ما شبي صاحب ده دري اقوال شول وجه قول الاول واجه د قول دو چې اول اول قول یو اول قول دا ده کان چې په دې شی واجبېږي په ورې ششتا په جنګ ششتا وې به او نه بوسه به مشر چې ان الاسم المذکوره فی الحتاب ينتظم السهار والكباره دليل لك ولا والي دادا كان مظفر صاحب مذهب بن جوكرو ان الاسم ان الاسم المذكوره في الخطاب هغه نوم چې ذکر شوی دا په خطاب شي په حدیث شي او راغله دا وړې ته راغله دا مشه دا راغله دا فی اربعین شاتن شاتن په سلويشت په شي کنه په صدا کنه دا شاتو چې کنه وړې ته ولا شي مشه تا ولا شي نه په حدیث جوړوي چې په ملي شي شي کنه یو بنت مخاز ده دا کوټه وی کنه کوړې وی کنه دا ټول د په حدیث سره ولله ووجه ثاني تحقیق نظر من جانبین او واجه د دویم کول چې آی امام یوسف صاحب کنه مذهب نیولا ده تحقیق نظر من جانبین ثبتول د شفقت ادوار طرفه ته نظر نه شفقت مراد تحقیق و نظر ثابت اول د شفقات دی مل جربین ادوار طرفینا چې مو چې سنتا تکلیف نه ورسېږي او درنګ فقیر ته تکلیف نه ورسېږي زکوت یې په شو بللو چې کچا سره کنه پیډیوس دی جنګ وی زکوت صاحب شه دا دې کنه ای فقرا وی د جنب باندې پابو نه نظر وشو پابو نه شفقات وشو کنه په دې مو چې سن مو دې بحر فقیر ته وبلل چې په دې باندې زکوت شته سرویشت وریدی سره ورهیمی سره کنه او ویو چې پیسې کوت ستا د فقراوی کنه د جنب نظر د فقراوی تعالی په شل حال د پشه ایته بخره پشه ومن لا او بل دا وی چې وبوس به دې وړې نه غاټ کنه عمر مشن مار ګوره دا د مو چې ستن باندې نظر ده کنه پاشه پکاتا چې ساری په سر من نشي جوړ کنه چې تو سره دیش وری وی سلويست وری سره وړي کې وړي کې شوې دي کنه او مې دې ته وکړه چې ته غاټم یې ډوبه سا کنه کدای شي کنه یو سوال به شو دا کنه خو یو داسې وخت وکړه چې مې دې کې ماته زیات وکنه په سلويشت وړې وړې نه نه چې هغه غاټه کنه کول وزابیش کوم دې وبوسه کنه دا په دې ټوله رمنه دې کنه کې ماته زیات ته به مو چې څنګه نقصان وپشه نه دا کوته په شوبل لو کنه خو چې دا غا وړي کا ورایو بوسه پشه کنه په دې درمیانه ورایو وړه نه په داسې مو چې سنت بنا نظر ده په فقیر بنا نظر ده کما یجب فی المحاذیل واحد منها ا دېګه بل نظیرانو کوي کنه لکه چې وجه به دي په ډنګره شي یو کسې دېګه ډنګر نه محاذیل محذول جمع دو ډنګر ته ویل شي اچا سره د مدو کنه خو ډېره ډنګره دو ډېره ژبله دو کنه کول په تیر شو د سرویشت وزې میږي وې کنه زکوت په شو واجب ده زکوت په وبوسي کنه مقدار ده کنه خپل نصاب مقرر ده چې سلويشت وزي ميږي کنه یا دیش کنه هو مشه یا پنځه شي شه په دې شي چې کنه قیاس نه چلېږي فاذا امتنع اجابه موارده به شروع هر کله چې ممتنع شو اجاب دیږي چې په چا باندې شرع ورده وا هغه کنه اجاب ممتنع شو په پنځه وشته شي بنت محاز ذکر ده چې په دې شي بنت محاز ده بنت محاز نشته پشه دا ټول جنګي وي کړ اس علاوه لای شوی نه جوړې شوې کنه یا کنه په سلويشت یو زم یې شکنه یو زم یې دو کنه چې کول په پیراوي ودا خو ټول وری دي وری دي کنه وری کې دي چکیم شریعت وشي اخو په شمو ترې دا نشي په شو شاله به د خپل دماغ نه مين شو چې اکه نه خو د پلنکای دی په شکنه به دغه ورې نه وبسای پلنکای وبسا دا پاکل باندې مين نشي حکم په لګولا هر که چې ممتنع شو ایجاب دیږي چې په چا باندې شرع ورېده و امتنع اصلا به ممتنع شو زکوت ا بنیاد نه کنه ممتنع شو نه پښه مشرتا نه پښه کشرتا کنه و اذا كان في واحد من المسان او کچې یو په دې مشر شکنه په دې را مشر دې مشرون نه و په دې وجنګ په شکنه خو یوا یشا پښه موجوده و یا سلوکن یو کام سلوشت وریدي یوا پښه میژا پښه موجوده و جوړل کله طبعا به دا ټول وری کنه دا ټول جنگ تابع شوی دی مشره له دې مشره پس دې ته شي په انعقادها نصابا په جوړولې دې شي نصاب چې دې نصاب جوړ دا نصاب دا کنه یو سره مشره شتا دونه تابع ته زکات نه دا تابع په ورکول زکوت شه زکوت څه به نه ورکول دا وړي کا چې نصاب شو به به کنه چې جنگ او بس وبشه به هغه مشره هغه زکوت ورکوي نه وګرځو شو کنه ټول په طبيعه دې کې مشرف په نکات دې نصاب شه دونه طبيعه نه دي طبيعه په ادا کوی زکات شه چې زکات باندې کې وړي نه جسو یسرا شه زکات به مشرف کوي ثم عند ابي سب رحم الله لا يجب في مدن أربعين من الحملان وفي مدن ثلاثين من العجاجيل امام ابي يوسف صاحب په دې کې شذکوت وبلو دغه خبره درې سره اقوال امام خلیفه صاحب نه راغلي دي اول یې ویل چې زکوت شته په شی مشر به وبوسي بیا وی چې زکوت شته په شی کسر به وبوسي بیا وی چې نشته په شی امام ابو یوسف صاحب چې دا سور په دا چا ولې پښتنه ونه کړی وا چې یوسری سره کنه سلويشت وری دي ورهی می دي وړي کې وړي کې کنه کول په تیر شو په زکوت شته په شی کنه شته په شی چې زکوت شته په شی چې څه به ورکوي که چې یوه وزه هم یږده وبوسي لکه چې کله په مشر شي وي بیا پر بدل شو ټول یې په باندې وکړو چې ډېره ممکنه ده چې د وزې قیمت په دې ټوله را منه زیوت وي دا خو د موچ ستونزه نقصان ده که نه هغه استثال پشې کړي امام سره سال ټیټ کړو بیا وی چې نه مشر نشته پشې که نه دا کښنه د ورینه د وبوسي دغه رمینه یو یو رای د وینه ورکو یا یو جنګ د نو بوسی مې چې ته په شریعت سي به چې به جنګ نو مارو غلا ده کار کنه بنت محاضر سي زه کوته جو خپل مینه چې بنت محاضر یا بنت لبون یا پن قاعده یا کنه شاته او شاته ذکر کړی ورای خوند ذکر شوا بیا سه سال ټیټلو کنه وې چې بیان شته پشه زه کوته نشه پشه دا خري کول شو محمد ذکر ده دا ولا خبره چې وکړه چې شته پشه کوته مشر به بوسی کنه امام ابي سب سب اګه مذهب جوړ کړو اپ هم درل شو ابي سب سب او د دویم نه امام ظفر صاحب اول دا غدریام کول خو یې ابي سب سب ونیولو کنه چې ستا په شو وړي کده دا دویم کول و اول کول دا چې ستا په شو مشر دا هغه امام ظفر صاحب پارون شو په دویم باندې امام سب سب رن شو په دریم باندې کړه محمد سب رن شو چې نشته پښه امام صاحب شګرد د محمد بن شجاع هغه وی چې که صدرم کول یې کړوي صدرم کړ خبرات نظریات دې چلولې و چې ابي به مو مذکر مذهب نه جوړ کړ ابي مو زه پرن شوم دا امام صاحب په معنا کې به شه دا یو منکبت ته چې امام محنفه صاحب د مر قیمتي خبره وي چې یو خبره ډوکټه پرې نه وته چې خبره وته خو نه یو امام په باندې رن شو دا کنه هغه دماغ یې وخت یې و په باندې رن شو دا مذهب یې جوړ کړ یو خبره کنه درې خپ یو مجلس درې پښتنه مې نو شولې او درې جو بینه ورکه کنه خو دمره معقول جو بینه دی هر یو کنه چې یو یو کنه امام ا خبره په دماغ نه وتی ولې په بندرن شو ده دا دې سړی کمال ده کنه امام حنیفه صاحب کمال ده بلکې زنه را تم کنه بیا چې کبره خبره کړی و چې به مونږ نیولې وای کنه خو عنایه د هدې شرخه د وکړ هغه په دې خبره باندې اعتراض نه کړه ده چې چا د خبره کړ چې دا امام حنیفه صاحب نه خو دې کې تعریف فرمانی مې تعریف نه فرمانی مې او دا خو د امام حنیفه صاحب من قصد ته من قبط خو نه ده دا څه خبره خو به وي چې کم کان او کو پوسټ امام حنیفه صاحب نه کنه هنه چې دا خبره کېدل شي کم غیبان وکړه چې په یو مجلس یوه خبره وکړه بیا که نه انا ووړه به بله خبره وکړه بیا نه ووړه به بله خبره وکړه امام حنیفه صاحب نه دا خبره چې بعیده لیدل شي دا خو تعریف نه ده دا خو تنقیص ده هو تاریخ د خبره نقل کېږي چې دا سوي دي امام یوسف صاحب اعتراض وکړو کوم ځای کنه نظریه بدله کو اعتراض وکړو به نظریه بدله کو دا توجیه دو چې امام خلیفه صاحب په یدلو په جو په یدلو هو امام ابو خلیفه صاحب د امام ابي صاحب صاحب امتحان وخصلو کنه ا د امتحان وخصلو په کوز به جو به خطو ورکو چې ودرا تو ته د نظر کنه ا مناظره و د بحث طریقه در سي کا په په ساز پړندې را ونچې چې کیسه دوکه بل سي په څه پښتنه ورو کچ یو سړي سره کا سلويشت وری وی ورهیمی دی کنه کول نه په پراه زه کو نه پښه جاری کېږي نه دا امام خلفه څه کنه قصدن دا څه کړل او د امام مشتت څه کنه هغه ته د مناظره ولا کنه صلاحیت کړه چې په مناظره صلاحیت څاو کنه څه پښه پتا به د خبره چلاوله ثم عند ابي سفر رحم الله بیا د امام ابي سفر په نوم دی اخو دا د خبره د ماغه به وخصله چې زکوت صاحب شه او بو سه باکن اغا ودی کا به بو سه و چې لا یجب فی مدن 40 من حملان نو واجب دی چې په سلويشت نه کنه کامی پورې شي پاس د کوت نشته لکه چې کنه ستره بیری چې په سلويشت نه کمی نشته پشه او دا رنګ نو واجب دی پیدا شي چې په دیش نه کامی په صحیح شي پاس د کوت نشته لکه چې مشرونی چې د کوت نه پشه البته په یشه ایشه د سات پنځو چې پنځه یې شی به وکړه پاسه به پسو خو خلاف جنس وتلو وای چې په یې راکه چې جنګ وی کړ په پنځه جنګ شي نشته پښه پلاس شي نشته ويجبو في 25 من فصلان واحد وجبيني په پنځه شته جنګ شي به وا جنګ وجبېږي کنه چې په دې نه کمی د کوت پښه پښه ثم لا يجب شيء ادنا بعد ويام نصاب هو كان بجينغ بويشه چې شپې بوند دې شپې شوې کنه بیا به طلبون ته وچی نه جنګ چې شپې بوند شي امر نشتا نشتا پښه کنه چې سه پر اګه تا نصاب نیو رسول چې هغه ډبل پښه چې دوا پښه جوړیږي کنه چې هغه چې هتر وې کنه شپې بوند او یا چې شپې بوند او یا چې به دوا بن طلبون اتل نه چې کله اته ورسېږي دا نصاب دی شه دا جنګ کنه چې دوا پښه چې به وته پسه خو دا یو روایت ده وعنه یو روایت دغه د مصطفی سره چې انه یجبو فی الحمس خمس فصیلن واجب کوي په پنځه جنګ شي پین کنه پنځه مه حساب جنګ جنګ به قیمت کې چې جنګ خو په سلری په خاطر دی پنځه مه حساب کنه شدي پیښه شدي پیبه کنه او بوسه دی پنځه جنګ نه وفي العشاء خمسة فصيلين فبلاد جنگي شبكة دوا خمسة دي فصيلة سلوير سي بي او که د پسه قیمت کنه هغه ډېر کېږي که نه فیجبو اقل ما چې کوم کام وي که نه هغه به واجب ده وفي العشر یو په لاس جنګې چې وي بیا که څه کان چې جنګې دوې لسمې قیمت څنګه و د دوې پسې قیمت څمر ده الا قیمت شتین و الا قیمت خمسه فصیل نه علاوه د اعتبار کتل به شي قیمت دوې پسې ته و قیمت دوې پنځمې د جنګې ته په دې کې اعتبار باندې چې کوم کام ده به هغه واجبېږي ورد الفضل واجتای د ور وپاس کو په بنت لبون نه چې په مر شي سکره ستروي هغه د ور وخلی خو قیمت ته سره ولګوي چې بنت لبون کې قیمت سمرن سبو جوړیږي چې هغه په زری په باندې کې یو تونه هم کنه سترا یې شو خته دا خو دې زری دو زری پیدا ور پاس کو کنه ورد الفضله او اخذ دون حاجه د وړي کې ونه وخلی بنت لبون وجب دانشته په شکنه او بنت محاس ته بنت محاس ده نو خلی او څه پیسې ده نو خلی کړ چې بنت لبون ته قیمت سره ورسېږي وخضر فضل بن هو دخلي مصدق الى ميت شفنا زيتاي بن اخري وهذا يبتني على ان اخذ القيمه في باب زكاه جاز عندنا دا خبره چې وچته وخلی یا کاکا ټیټه وخلی پیسې کوي څوک د سره وکړو کنه پیر د سره پرې کو دا بنا د په خبره باندې چې وخصل د قیمت په باب د کوتشه راو دی امام مشمن باندې چې کوم شی په نوم موجب ده هغه نه کې پرې قیمت یې پرې کې که په نوم هغه شی به وبسه که چې کوم شی واجب شوی ده که نه به دا مسله نه چلېږي که نه چې استر د وخلي پیسې د ورپس کو وړي که د وخلي پیسې د کنه وخلي کنه ځکه چې دا خو د بنت لبون نو وخسرو تو کنه حکا وخسرلا یا تو خو کنه بنت مخاز وخسرلا کنه او سره پیسې وخت یې بن طلبون د قیمت وخصله ده کنه بن طلبون خو دنه وخصله اخر مې کنه کاټ پور سره وکړو خو چونکه قیمت وخصل جایز دی بیا ځکه دغه صورت نه راوښل علا ملک ان شاء الله وتعالى الا لكن پوس وجه شي فرشتا ان في الوجه الاول له ان لا ياخذ فاول صورت شي بنت محاد واجب شو ده بنت محل نشته بنت لبون شته عرمه چې سنت چې د بنت لبون در وخلا هو مو ته پیسې روکا کنه امو پیسې در وړي ځکه چې بنت محل جب شو دا بنت لبون حکیماتی وی کنه زری په مو ته واپس کا په دا شي کنه عامل ته ضرورت سره مصدق ته اختیار سره چې الله یې خو چې نه وینو خو چې نه ځنه کنه نو خو نه مو سره پیسې نشته و د ر بخي په سیر کنه نو پاس کا من طلبون په خرڅوي کنه ا دې چې تا باندې وی چې ناز دې سودونه سره کنه دا خو شرابو او په شراب شي کنه اجبار په خرڅه خرڅولې کې ورسې کنه اجبار نشته و فل وجه ثاني یجبرو او په دویم سره شي کچې بنت مخاد ورکوي چې بنت لبول سره بنت مخاد باندې کو سه پیسې درکو دا دې کنکار شي کچې نامو ته بنت لبول ورغړه کنه دا قیمت ورکوي من دبل قیمت ورکوي کنه قیمت و خرڅ جایز یا به وخلی لانه لا به په دې شی خرڅول نشته بل هو یا طالب می قیمت یې ورکول دي په قیمت سره ويجوز دفع القيمه في زكاه عندنا راو دي ورکول دي قیمتې په زکات سي مش پنه مونږ چې قیمت ورکې چې قیم شي واجب دا غنه کې ور دا راو دي مش پنه مونږ لکه هم اس ما ته تر شولا بنت محاد وجب و بنت محاد نه کړو ورکړه ای پیسې ورکوي بنت لبون وجب ده کنه ور باید کړو کنه بنت محاد په شویر کې څه پیسې په شویر کې وکذا فل کفرات درنګ پر ټوله کفرات شه کفاره ذکر شوی دی کنه دمر یو جغنم وبسا یا دمر یو بشه دا کنه نو سه پیسې وبسه درو دو وصدقت الفطر او لسم یو شدا کنه تو سره خپل غلا ته پښمر وچی را خپل می غلا نه کیږي کنه صحیح انداز کې ماته ولګو چې دمر یو یا کنه غلا په مودو کنه پیسې دی ویسل دا بالکل رو دي درنګ نظر شاید اندر کړو چې زه به کنه دا پسالو لوم کنه یا دا چرګه مې در کړه بیا اوس کنه ا دې زون ته پرېښ نه کنه یک پس کې پیسې دی فقرا وي ته ورکړي یا چرګه پیسې دی فقرا وي ته ورکړي کنه ا چرګه دې نه کړه لولا دې چې فقرا ته نه کړه ور دا بالکل رو دي دا سي مثال ده هرګي څو دا خبره کو چې دا کا شي دا تفصیل ده زکات څه چې پرودګار د بنګول سره د رزق وعده کوي کنه وما من دابه فی الارض الا الله رزقها د ټول مخلوقات رزق الله زمری خو چې دا په مو باندې ده یو نه مننه دا چا شدا چا خننای دا چا ډیر به چا به کامې کنه خو خای په کې رضوی دا کنه رزق باندې با سلا پکړه ده په مختلفې لیارې باندې لیارا کنه یوانه دو مختلف لیار دی کنه هر انسان ته د مای ته خو په خپل لیار وروشالی دو په غال یار باندې راوړ شي چې تور دې په کنه په دې ډیټو ته رسېږي چې ته ډروي وشالی دو ډروي سره چې دل چسپی جوړ شي هډه راوړ شي بس هغه نه ګاډه چلاوا کنه په دې ذریعہ به ته کنه هغه تنخواه به ته رسېږي سیک تجارت خوش کو تجارت شي سیک کپڑے دا سیک غلې دا سیک صدا کنه په دې لري به درځ کو تر سې کنه دا پر روزګار کنه خلک د رزق په تلاش باندې لګي کړی دي کنه پخته فلیاره باندې دنیا نظام ته تل ده دنیا په چلېږي کنه دا یو چې سوداګار یې کنه خو سوداګار لا کا پیسې نیولې دوه کنه خپل وظیفه ته کنه هغه وظیفه وظیفه په دې کې لار باندې ورسي کنه او زه نه دا حالت کنه چې رزق سرخوري ده کنه په لاره زموږ چې به دا چار پوت شو دغه چوټي نه وړي دغه د چوټي نه چلېږي او سیک داسې دی غریبون که نه چې تا پېږي ګرځي دی ګرځي که نه خو پر لوسې نه شخېږي په سیرتې بارې وي که نه په دونه دماغ بیا ټیک سیرت پټي وي که نه خو لوسې بلکل نه شخېږي که نه کاروبار کو که نه خو یې ته رضي نه ورسي نه ډېره وریځ زده کولی شي نه ماشین زده کولی شي نه په تجرا کې مخکې دغه څه که نه فقیر پوتې وي که نه هغه ته باندې باسو د خای په کډو کنه اغنیا وي ته چې چا کاروبار چلیږي چا ته تری ویل خو سره ته وی کچ ته به ورکوي د خلک ته کنه فقرا وي ته مسکینو ته کنه ویګه دولا شیخ پر حساب وکړو چې دا به توس ورکوي ستا په دې مر مقدار فق فقرا لا په پیدا کوي کنه چې اغنیا د کوتو بوسي کنه به دې کې شمار کیږي چې سمره مالدار خلک ته د زکوت زکوت صحیح پرې کو بالکل دې کې فقرا وي کنه هغه بالکل هغه غای په پیرا کلی فقر په باندې باندې ځي کنه په دې نه ځي ته علاوه فقرا نه څه جوړوي کنه په دې ترتیب باندې ایس کنه دا غا زکوت په حقیقت سي اکر اګه د رزق وعده دو چې خدای به بندونه سره کړی دا فقرا سره کنه وعده دو چې ټیک ته تو درات نه جوړیږي یا کنه چې ته په سبق کې لګیا یا کنه محتاج یې کنه لوس پرې نشتا کاروبار چا دماغ نشتا کنه دماغ یې چار نه کو کنه ساده ګونوي شپې شو د یو بند شپې به دوی ورکا حکومت ته متوجه شو کنه چې اته زکات او زکوت ورکا ارتک په دې باندې پیری کنه چې دا په حقیقت څه کنه دا غي د فقیر ولا غرض ته آو نه وبوسی کنه چې ته خپل رزق چې ته د ورشه هغه ورکا هدا چې اټوله په باندې وچلېږي فقیر اټوله د او یې نه دوه چې بیرته مختاج ده یا د جنګندو دا ټوله ا د بیا دونان وی یا به کنه چې نی ګړه نه وی کنه یا به حتی نه وی یا به درای نه وی کنه هغه مختلفه ټوله کېدل شي کنه آی کو زابر کړه دا زابر دای خرڅي بدر ته بیاي کنه پیسې به باندې کو ا د دونان شای به دونان باندې کو میوج کنه نن په شماره یا به کپڑے په باندې کو یا به درای په باندې کو یا به کنه بل شای باندې کو کنه نه خپل اخر په دې پیوج کړه چې دا کنه دا فقیر ته چې ورته ودرېدلو او د خای په کده غني ته وي چې زکوت ورکا کنه دا په حقیقت چې کنه د فقیر د حاجت پیرا کول دي کنه چې الله په قواده سره کوي چې تو حاجت ته پیرا کوه تو ته به کنه پیسې ملاويږي هغه چې په سپون دا ټول پیرا کنه پیرا کېږي کنه هغه زکوت ته دی پره یک هم یې ور کړه زکوت شو کنه وکړه نغ دې ور کړه وکنه کغلا په سوي سلا چې دا کنه غلا سره وخلا دا دی وی مې قیمت لري کنه ته کوم یې مونږ کې وته کنه دا یې خوري وکړه ته خرڅوي کنه خو چا قیمت برابر وی کنه دغه شی ده ولا نه امیر وی کنه امام حنیفه صاحب چې د امر په آداب باندې فقیر ته چې فقیر ته ورکا آتو زکاتا دا په حقیقت کې ایصال دی رزق ته رسول دی رزق دی المعود چې وعده سره شوی اره دی فقیر ته هغه رزق ته رسوي ويكون ابطالا لكيد شاطئ نه په خپل امکان دا مطلب د منا دا بتلوي عقید د شاط لره فی 40 شاطن شاطن شاطن نه مقصود د لفظ دا خالص څه بلکې کنه دا منا مقصود کچ دا شاط په سمره باندې کیږي دا شی ورکوا فصار کل جزیه نه دا کوت مثال د هدیه باندې ما بلا ځخه باندې بلکې دا د جزیه باندې بلا جزیه چې کنه کاغه غنم دې ورکړاو که پیسې دې ورکړاو بخلاف الحدايا په خلاف هديه نه هغه ځناور چې په حرم شال لري هغه کا ثواب کیم ده په هديه شي یی پورې به چې دا کنه قرباني کړي دا دمر ځناور لري کنه هغه شا قربت او ثواب کیم ده دا غپسنه ثواب چې دا غپسا لوته ودا غیره ته وخره یا په قراوه ته ورکه خالد علي الاول یې کړ چې په تکبیر یا لول کې بس قربت دغه ده کنه یره که بیا سپید نه وکړو که چا د نغلا کړو ته لوړه غش وان څه کړه کنه اته قرباني وشو ځکه چې نوار د لور کړه کنه یا په حرم شې کنه هدیا لور کړه بس قربت دغه ده ا دې اکه نه خلاف خبره ده لان القربت فی راکت دم قربت په هدی ګون شي په زحیا وشي ا دې کده خرید وینه تلو دي مری پر کول دي ووالا تعقلو دا عقل تنرسی دا اطلاق ته زنور شاید دی چې نه دا ځناور اطلاف نه کنه دا غلوه قرباني دو کنه په دې سره تو الله پاک ته قربت ونه دقت ورنه حاصل شو نه پاګه شي د عبادت من غیر مقوله دو مش ځکه په بندر شوې کنه چې بس خو دغه شی دا بل شی الله ولا کنه او وجه د قربت فل متراد فيه په وشه کې چې کیمه شي کته نه زودو ا قربت واجه کنه ا معقوله دو په دې باندې ارتک پیږي کنه ته فقیر ته چې د میټ ورکې یا فقیر ته کنه بنت مخاز ورکې کنه یا که پیسې ورکې په دې باندې اته کوي چې دا د شاچر وکړه ځکه چې محتاج اټوله دې پیراکه کنه په دې شکل قربت وجه سد حالت المحتاج د پیراکول بندول د اټوله د محتاجي دا معقوله حق ته ورسی کنه چې به شکه د خونه کا چار دو ځکه چې یو محتاج کنه معاشاش یو مجبور سای دی کنه ایګه مجبوری د ختم کړه د چې پکې مشکل شي خاتم یې کنه هغه ایتانیکی وته ویل شي ته قربت ویل شي کا پیسې ورکې او کپس ورکې وليس في العوامل والحوامل والعلفه تصدقه نصدقنا پاک مشکات کوي کې شي عوامل جمع د عاملادو عمل هغه یش ضرورت ورکړي چې د عمل لپاره تیارې پابون ته عمل کې مشکات نه کې یش نو پابون یو یې کې یا کنه هو کنه هو یا دا کنه پابون یو یې کې سلويست وی کنه خدا تو یو یې پر ستې کنه یو یې په کې مش کنه غبل دې په بده کې یو کنه فاش د کوت نشتا ول حوامل حملاج مدو کنه بار برداري بوی نه پوند وره یشون دې کنه خو پابو نه کنه ته دار زیګه ټی کنه چې دا پنه کریې کې کنه پدا باندې ویشه وره پدا باندې کنه سم سمینه وره بیا پدا باندې کریې ګټه کنه مخشه به کنه ا پیټي وړي کنه دا غیشه وره پدا به ورنه وړل پدې زه کوت نشتا غیر غیر الفا شي کنه چې په کېر شي کنه خوار خورین کې په بدیا باندې نسری کې ته خوار وته وروره په دې زکوت نشته خلاف لمالک له ظواهر نصوص اې د کنه دلیل دا ظاهر نصوص دي کنه چې 40 نه شاتن شاتن درنګ په سلويشت کنه بکرې شي سلويشت ویول شي کنه یو بکرا دو که په کېر یو بکرا وته ورشي که بدیا یو بکرا وته ورشي ولا دا کول اسلام ليس في الحوامل والعوامل دا دلیل ده ولم یوجد په دا شو اسامت نشو موجود یا خو خار کې ته تر ورې کنه یا مشقتی نه پونه کې کنه مشقتی دې پر شته او بل دا چې ول ان فی العلوفته په علوفه کې کې ته خارو تر ورې ته ترکم نه مانو ته ته تراکم نه مانو ته پښو مونته او مشقات هغه ډبل کېږي یوتېږي خار چې کې ته تر ورې شو تاري وته کرے یا شان دې په پیسې باندې وته کې کنه سمرا کنه خرچا کو سمرا بیس خوری کنه چی سو بیو که ا خرچه کنه قیمت په دیګه نه یوت شو کنه په دې زور نه فین عدم نما معنن کسل ور نن کشیا ا دې کې نما ور کا دو زکه چې ته ونه پښوا ده کنه نما ور کښلا په حقیقت سره په ظاهر سره به ټیک تورنګ به وکنه چاوال یو مې وېس دوی مې شو کنه خو چې خرچه ته یوسف کې چې سمرا شوتا په کښې په خولې دوکنه بیا قیمت سره برابر ده